ګوره دا خو یو خبره شو دویمه خبره دا دا غول چې تاسو خپل مور څه دی تاسو دا وایي چې دیو قتال وکړو او قیدیان هم جوړ نکړل او څه مونږ نکړل غنیمتونه هم ترانه وړل نو ول تاسو خپل مور قیدی جوړول غواړئ او دا غنه هغه څه حلال غنل غواړي چې کوم د نور خزونه دغه کوي او دا تاسو مور نه ده کو چرته تاسو د څه کوي نو بیا خو تاسو کافر شوی وي اور چې تاسو د څه وو چې دا زمونږ مور نه ده دا زمونږ مور نه ده عائشه رضی الله عنها ولی هغه دغه په طرف باندې وکنه ده معاویه رضی الله عنها په طرف باندې نو دی وای چې دوی سجنګ وو نو کو خزین زمونږ لپاره حلال نشو دانه نو غول کو تاسو د څه وو چې دغه خزین زمونږ لپاره حلال شولې نو خو د دې مقصد دا دی چې تاسو عائشه رضی الله عنها خپل مور نه غنئ کنه او چې مور نه غنئ نو به کافر شو لکه په څه کافر شو نو دا الله دا قول نه سوچ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواج امهاتهم الله وی دا دې وین دي دي څه شول نو چې د قران د آیات نه منکري غته څه وای څه شول کافر ته وای نو ول تاسو ست دوه گمراه نه پمنس کې وای څنګه خا ولیا خو به د دې نه راوځي اورې ول د دې نه به اوس راوتل غواړي ول د دې نه به اوس راوتل غواړي ځکه یا خو به یو طرف ته کافر کېږي چې خپل مور څه دی حلاله ګڼي او خپل مور نه ګڼي عائشہ رضی الله عنها او یا به څه کوي د علی رضی الله عنه د دې دغه نه به توبه وباسي چې دا کار کم کړی د دې غنیمتونو دغه نه دی راوړي نو دا څه دی حقې کړی ده ولای دا دویمه خبره هم پرې خوسته هغه ولا او دا دویمه هم پرې خوسته ول تاسو درېمه خبره دا ده چې تاسو دا وایي چې د خپل نوم نه امیر المؤمنین رانه کو نو ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوم حدیبیه په ورځ باندې قریش ته وغوښتل د دې د پاره چې دوی یو خط ولیکي او معاهده ولیکي صلح حدیبیه چې ډیره مشهوره تک شوله نبی علیہ السلام ول د چې ولي کوي چې اكتب هذا ما قضا عليه محمد رسول الله چې دا هغه فیصله ده هغه لیکل دي چې کم چا کړی دي په کوم باندې فیصله کړی دا محمد رسول الله هغه ول نه نه نه بل دا چرته کې دي ورکو څنګه رسول الله منل نو ول ول موږ د کور نه منل ول موږ د بیت الله نه منل کول خبرم په دقه ځی کې ده ټیک شو نه ول موږ ولې ستاسو د جنگ کاو نو ګو هغه نبی له سلام مرزا محمد ابن عبد الله ولیکه د رسول ته څه کوران کا خا هغه ول چې تاسو زما تکذیب کوئ ول کو تاسو زما دروغجنتیا کوئ د الله پیغمبر ته ول کو ما رښتونه غنه خو زه د الله رسول یم او علی رضی الله عنه ته ول تڅوک محمد ابن عبد الله ولیکا نو رسول الله دا زمونږ ایمان نه کونه چې هغه د علی رضی الله عنه په درجه کې اوچت دی غوړه دی هغه د خپل ځان نه رسول الله ورانو کو ټک شولا نو د هغه رسول الله په ورانولو باندې د دې وجه نه هغه څه شو هغه د نبوت دغه نه ختم شو نه ده کړه نبوت اقصی باقی پاتې دی نو کو دې د ځان نه دا نوم سره قران کو نو په دې وجه د دې امارت ختميږي نه ختمېږي که نه خو اولا نو د هغو چې دا خبرې واورېدلې نو دوه زره کسان څه شو بېرته توبه تایب شو خو د علي رضی الله په ډله کې چې دی شامل شو او باقي په خپل حالت باندې پاتې شو په دغه ګمراهۍ باندې ووجل شو مهاجرین او انصارو استملک لله کسان مناظره ابن عباس مع الخوارج الى ابن عباس ابن عباس رضی الله عنه ته دا سند نقل کړي څو قال دا لما خرجت خرجت الحروريه هر کله چې هو تل څو حروريه یعنی خوارج ته تزلو فی دار جدا شو دی په یو کور کې وکانو دی ستت والات شپک زرا فقلت لعلي انه ما لرجل انه تو الى امير المؤمنين ابرد بالصلاه دا منز لګي اخکا ما ول کله یې چری نشي هیڅ هم نشته فلبست ثيابي نو ما جامې واغوستلې و مزيت اليهم ورلم دوی ته حتی دخلت عليهم تر دې چې په دوی ورننه وتما خا فی دار فاکور کې وهم مجتمعون فيها چې دوی په هغه کې راجم شوي وو فقالو نو دوی مرحبا بکا ټیک شولا یعنی زمانه دی ونی دی ما ټقس انسیت دغه کو په خیر علی راته یا ابن عباس ما جا بکا تشرا واستله قلت ما ورته اتیتکم من عند اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم زرا غلم تاسو ته دا نبی له سلام دو ملګرو د خوانه چې ماجرین او انصار دي ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره سحر او سحر خا او زه راغلم تاسو ته د نبی له سلام د تر د زوی د خوان او دغه د زمنا د ضربه ضربونه چې راشي د دې معنی څه واده کول څه شولا سحر څه ته ویل کېږي او دغه ته ویل کېږي زمګي ته ویل کېږي وعليهم نزل القرآن او دغه چا د قرآن چې په چا قرآن نازل شوی دی او هم عارف بتاویله منکم او اغای اغه تاسو نه د قرآن په تاویل او په مقصد او په تفسیر باندې خپويږي وليس فيكم منهم احد او نشته په تاسو کې دا غب شانی او کس جې تو راغله هم تاسو ته تاسو ته ابلغکم ما یقولون چې ورسوم تاسو ته څه چې هغه وایي او ابلغهم او ورسوم هغه ته ما تقولون چې تاسو وایي تاسو خبر هغه ته دا غوي د تاسو فانتحالین فرم منهم نجدا شو زما سره انتها ينتهي په معنا په معنا د اعتذر اعتذلو زما سه یو ټولګي قلت ما ورته ول هاتو راوړی هغه خبره ما هغه خبره نقیم تم علی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عیب لګوي تاسو د پیغمبر په ملګرو باندې یا نه خپشي وي تاسو دا پوجا ټیک شولا د نبی له سلام د ورګرنو دا غد تر د زینا و ختن یو دغه د زمنا او اول من امن به او دغه چانه خپ شوی وای دغه چانه ناراضه شوی او چې هغه څوک سره په اول ایمان راولون کړي په نغل قالو اول ثلاثن درې خبرې دي قلت ما ورته ول ما هي هغه سری قالو اول احداهن یو دا خبره چې انه حکم الرجال فی دین الله چې هغه سپیسلکونو دریم ګړو منځ ګړې جوړ کړي دي د الله په دین کې سړو سړو لرا چې کړي دي سړی چې د الله په دین کې فیصله کون جوړ کړي وقد قال الله تعالی یقینا الله فرمایلی دی ان الحكم الا لله فیصله بنه مگر خاص الله قلت ما ورته لازی واحده دای و خبر شوا قل قالوا غول واما قال اما ثانیه تو دوی مدا ده چې فإنه قاتل بشک دی جنگ وکو اصحاب د نبی د معاویه رضی الله عنه سره جنگ کړو کنه غو مرګ رسول هو لم يسبي ولم يغنم نه قیدیان جوړ کړل نه غنیمتونه راول فإن كانوا كفارا نو کو چرته دی کافرانی نو فقد حلت لنا نساؤهم یقینا حلال شوی دی زمونږ پواره د دې شزه و اموالهم او دوی مالونه و ان کانو مؤمنین او کچت دوی مؤمنانینو فقد حرمت علینا دماؤهم نقنا حرام دی په منګ باندې دوی ویني تویول قلت هذه اخرى دا بل شول قالوا اما الثالث دریم خبره دا ده چې فانه محا نفسه من امير المؤمنين دې د خپل نوم نه د خپل ځان نه د امير المؤمنين ټکوران کړای دی فإن لم يكن امير المؤمنين نو کو چرته نه وي دی امير المؤمنين نو فإنه يكون امير الكافرين دا به کافرانو اميرینو خا قلت ما ورته ویل هل عندكم شيء غير هذا آیا تاسو سشتره ته اعتراض څه بل خبره دین علاوه قالوا قل حسبنا هذا دا کافری قلت ما ورته ویل ارایتم څوم خیال دی یعنی خبر راکې مل دا حمزه لپاره د استفهام دی ان قرات علیکم من کتاب الله ک چرته زول ولم پتا سبحان د الله کتاب وحدثتکم من سنت نبی او بیان کم تاسو ته د پیغمبر سنت او حدیث ما يرد قولکم هاذا چرت کې تاسو دا خبرې نو ترجعون تاسو به واپس شئ چې د خبره ته قال وقول اللهم نام الله گواد چاو قلت ما ورتل اما قولكم ار چې تاسو دا خبره ده شي انه حکم الرجال فی دین الله چې هغه د الله په دین کې سړی فیصله کون جوړ کړي دریم ګړي جوړ کړي فانا اقرا علیکم ذل ولم پتا سبانی انه قد صیر الله حکمه چې الله حواله کړی دی حکم ال الرجال سلوت فی ارنوین فبارد تک رسوي کې سوی پیجنې فمنها ربع درهم چې قیمت داغه څلور درهم ده قال تعالی الله فرمایلی لا تقتلوا الصيد وانتم حرم موجنی تاسو سو خکار وانتم حرم چې تاسو څه وای په حالت د حرام کې وای او الى قولی تر دې پورې چې يحكم به زوا عدل منکم که تاسو کې چا ښکار وکړو نو هغه دې بیا څه وکړي فیصله کون دې جوړ کړي دریم ګړی دې جوړ کړي ریټ دې ورکړي څوک دوه فیصله کوونکي دوه عادله کسان ستاسو نه وقال في المرأة وزوجها فبارد الشذ وخاون کې ویل دي چې وان خفتم شقاق بينهما کچرت یریږي تاسو د نافرمانی نه پمند دوی کې نو فبعثوا حكما ولېږي فیصله کون دریم ګړی منځګړی من اهله د دې شذ د طرف او من اهل د دې سړي د طرف او حکم من اهل او یو فیصله چا دا خذ د طرف انشدکم الله تعالی الله تعالی چې نو ښا حواله کړی یا بیان کړی احکم الرجال انشدکم الله خا و احکم احکم الرجال فی حق ندمائهن چې الله حاکم جوړ کړي فیصله فیصله کوي جوړ کړي سړي په حفاظت د څه کې دی وینو کې او انفسي مو د نفسونو کې و اصلاح ذات بینهم او دغره خمال ول وصل پتا سبانی چې دا حمزه استفهامیه ده حکم حکم الرجال حاکم جوړول فیصله کون جوړول حکم الرجال حاکم جوړول فیصله کون جوړول په حفاظت د وینو په حفاظت په اصلاح د خپل مینس کې دا خبره چې دی غوره ده احق غوره ده ام ام فی ارنب سمنها ربع درهم یا حاکم جوړول فیصله کون جوړول په بار د څه کې د سوي د قیمت د سوي کې چې قیمت یې څه دی څلور درهم دی ما تاسو د الله یاد تونه ولوستل نو آ وستاسو فیصله وکړي چې د وینو د حفاظت لپاره که سړی فیصله کوم جوړ کی یا چې د څه د پاره د خپل مابین د اصلاح لپاره ته یو سړی درېمګړی جوړی نو دا غوره ده کو نه چې د سوي د پاره چې قیمت یې څلور درهم دی نو دا غوره دی چې دغه د پاره جوړ کړی شي چې د دې د پاره اجازه شته نو په کار ده چې دغه د پاره اجازه دي قالو نو غول اللهم بل حق نف بل فی حق نه دی ماهم بلکې په حفاظت د چکی دی وینو د اصلاح ذات بینهم په ما د پارا د اصلاح په خپل مینس کې دا جوړول څه دي غواره دي قلت ما تو لا خرجت اخرجت اخرجت من من هذه د دې خبرې نه وته دا پر خوست قالو هو اللهم نعم قلت ما ورته ول واما قولكم چې تاسو دا خبر چې نو قاته ولم يسبي ولم يغنم چاغه جنگ وکړو خو نه قیدیان جوړ کړل نه غنیمتونه راوړل نو ماته ول اتسبنا امكم عائشه اي تاسو خپل مور وینځو قیدنه جوړول غواړي فتستحلون منا نو حلال غنی د دینه ما تستحلون من غیر چې کم حلال غنی د دینه علاوه د نور خزونه د څه کوي وهي امكم او دستا سمور ده لئن فعلتم کو چرتم دا کارو خدا سے او ګنو لقد كفرتم نو تاسو به یقینا کفر کړی فإن قلتم کتا صدا وای چې لیست امنا دا زمون مور نه ده فقط کفرتم به تاسو کفر کړی کده دشي دغه نعوذ بالله دغه کار مو کو چې دغه نه داسې کار حلال غنئ نو بیا هم کافر شي کو دسه و چې مورم نه ده نو بیا هم کافر شي قال الله تعالی الله فرمایلی النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی علیہ السلام ډیر زیات حقدار دی راشي د دینه په وتلو سره دا خبره څه کوي پرې دا وای اخرجت من هذه الاخرى ايه د دې بل خبره نه موته قالوا هو اللهم نعم الله غوډ چو قلت ما وتویل اما قولكم استاس دا خبره چې انه محا من نفسه چې اوران کلی د خپل نوم نه امیر المؤمنین فإن رسول الله بشکد الله پیغمبر دعا قریش راوی بل قریش یوم الحدیبیه د حدیبیه په ورځ باندې علی ان یكتب بینه و بینهم کتابا چې ولي کې د دوی او د هغوی په منځ کې و معاهده لوز فقال رجل اكتب ولکي هذا اكتب ولکي هذا ما قضى ما قضى عليه محمد رسول الله دا چې ولکي چې دا هغه فیصله ده په کم باندې چې دا الله رسول محمد فیصله کړې ده ما قضى عليه فقال وقول والله فالله مې قسمي لو كنا نعلم کو چرته منګه پوي دې ک چرته منګ دا خبره منلې چې انک رسول الله ته دا الله پیغمبر نو ما صددنا کان البيت من به ولې من کړې وې ولې بنده ولې د الله د کور نه ولا قاتلنا کوم من بس تاسو جنگ نه کړې ولکن ولي ک اكتب محمد ابن عبد الله څه ولیکه محمد ابن عبد الله ولیکه فقال والله فالله من قسم اني لرسول الله صلی الله پیغمبرم خامخ و ان کذبتمونی که تاسو می تکذیب کوئ به هم صلی الله پیغمبر یا علی اکتب محمد ابن عبد الله ولک محمد ابن عبد الله فرسول الله خیر من علی نو ادا الله پیغمبر غره د علی رضی الله عنه نه نو چې هغه د خپل نوم نه رسول الله وران کو نو چې دې ته وران کو څه چلو شو خو وقد محا نفسه هغه په خپل باندې خپل نوم نوران کو کنه علي رضی الله عنه نورانه وې ما لاس نور جګول تر ولم يكن محوه ذلك محو من النبوت او دغه پورانه ول باندې نو دغه پورانه ول باندې ورانه دلته څنګه هو تل د څنګه د نبوت آیا نبوت هم ته ختم شو نه نه ختم شو خا اخرجت من هذه الاخرى د دې بل خبرې نه موته قال غل اللهم نعم فرجع منهم الفا نو د دین څو دو زره کسان واپس شو بقي سائرهم باقی په خپل حالت پاتې شو فقتلوا على ضلالتهم نو په دې گمراهي باندې وجل شو قتلهم المهاجرون والانصار اجمعين رضی الله عنهم وجل دې لرچا مهاجر او انصار صحابه الله دې دې راځي